ورپسې د یو سر والا قانون قانون نوم دی د یو سر والا قاعده د قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی قاعده خو دې اسانه ده کا قاعده دا ده چې کله و ساکن وي یا ساکن وي او مخکې ته زمي نو دغه یا به فشار سره بدلېږي او سره بدلېږي وجوبا دا پارځه کې نه بدلېږي دی وجنه لک توکي او تمهید ورته کېدای قاعده د یو سر والا قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب او مقصد د قانون دا چې یا ساکنه مخکې ته زموي دا یا به په وو سره بدلېږي وجوبا مثال به څنګه لکه یو سرو یو سرو فاصل کې یو سرو دلته یا ساکینه مخکې تی زمه و یا په وسره بدل کړم چې ته نه جوړ شو یو سره ته نه جوړ بیا دې د پاره د یو تمهید دی چې فعلا نه ده دا په درې قسمه ده او افعالون درې قسمه ده فعلا دا د واحد مؤنث اسم تبدیل صيغه ده خدا ارزه کې واحد اسم تبدیل صيغه نه وي فعلا درې قسمه راځي یو فعلا صفتی یو فعل اسمی یو فعل تفضیلی فعل صفتی دې تور کې کې چې پاغي کې د چی شي وي جو صفت والے معنی پر دلالت کوي چې صفت والا معنی باندې دلالت کوي یعنی صفت والا معنی سم اسم رنگ اور عیب والا معنی رنگ او د عیب والا معنی موجود دی لکه حیکا کوئی کچا ته ویل کېږي نازو نخرو چې چلنې والے عورت هغه ښځه چې په نازو نخرو باندې څه کېږي ګرځي نازو نخرو باندې ګرځي د فوټپاتونو باندې بلتی شه ده فولای اسمی ده فولای اسمی دي ته ویل کېږي جو کسی کا نام هو چې د چاچی شوی نومي لکه توبا دا پاسل کې توبا ده دا د یو ونی نوم ده دریم قوله تفصیلی ده قوله تفصیلی دي تول کې جسمی زیادتی والا معنا پای چې پاغي کې د زیادت تجربه ډیر زیات او هم کې په نسبت سره بل ساتي او افعالوم درې قسمه د افعالو صفاتی ان چې پاغي کې د صفات والا رنگ او د عیب والا معنا موجود دی لکه احمر ډیر زیات احمر سور ته ویل کیږي هغه شی چې سوري اسود ذات من له سواد بل افعال اسمی ده چې پاغي کې د اسم والا معنی موجود ده لکه احمد او اشرف او اخلا او بل افعال تفضیلی ده چې پاغي کې د زیادت والا معنی لکه اضرب او اعلم او اکبر او اخلا اوس قانون دا دی چې یاوی ساکن وي مظهر ای مظهر سمانه مدغم نه وي ما قبل د دې مضمومي نو دا یا په او سره بدلی کې وجوبن مثال به څنګه لکه یو سرو دا پاسل کې یو سرو یا ساکینه مخکې ته زما یا 50 سره بدل کړه و سره بدل کړو چې دې جوړ سو یو سرو او داغه د پر خپل شرطونه دي داغه د پر چې شدي خپل شرطونه دي یو شر دا دی چې دغه یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه کچته د فا به فا افتعال په مقابله کې راغلی نو دا یا بیا پتا سره بدلیږي او تا پتا کی لکه مثال بدلی څنګه یا لکه اتصارا اتصارا د فاصل کې چې اې چې شوا اې اتصارا نو دلته یا اوی تو سره واخلا اوی تو سره اوی تو سره کې یا راغله د ساکن مخ کې په زما دا یا په و سره نه مونږ نه دا یا په و سره نه بدلو بلکې دا یا دلته فای فعال کې راغلی یا پتا سره بدلږي تا پتا کوم غمی ګنګسته نه جوړ اوت تو سره نه جوړي یو شرط ده نمبر 1 او یې نو یا باب افتعال کې فا کلمې کې مقابله منه هو اگر هو تو اسیا کو تا کې ساتھ بدلا کرتا کتا میں ادغام کرنا واجب ہے دویم شرط دا دی دا توتی او تمهید چې ځکه یې کې ودا دلته پکارې دله دویم شرط دا دی وو یا فعل صفتی می بینه هو دغه یا په چا کې نه راغلی لکه حوی کا حویکا کې د یا ساکنه مخ کې تزمه ده نو دلته د سینه د چې د یا موږ په چا سره بدلو او سره ولې ځکه دا حویکا کې چې د یا راغلي د په حویکا په وزن د فعلا سره ده او دا فعلا کومه فعلا ده نو دلته دا یا په و سره نه بدلږي بلکې ما قبل زما په چا سره بدلږي کسری سره بدلږي نو څه شول کیږي حی کا ویل کیږي او دغه شانتا سلورم دریم نمبر شرط ده چې دا د افعالو صفتی هغه افعالو صفتی جمع نه وي چې د چا مؤنث په وزن د چا سره راځي لکه فعلا او سر راځي کدا د هغه افعالو صفتی جمع چې د مؤنث په وزن د فعلا او سر راځي نو التبم دا زما دا یا په سره نه بدلېږي بلکې ما قبل زما په 50 سره بدلېږي په کسرې سره بدلېږي زما په 50 سره بدلېږي کسرې سره بدلول واجب لکه ګوره اب یزو اخلا ابيزو دا د افعال وزن دی د دې ابيزو مؤنث چې سره راځي لکه بيزا او بيزا په وزن د چا سره دی فعلا او د دې ابيزو جمع چې شي دا لکه بوي زون راځي ابيزو جمع چې شي راځي بوي زون هم راځي او بویزانو نوم راځي بویزون او چې شم راځي او دلته بویزون او بویزانون کې خبره ده بویزون کې دا یا ساکن مخ کې تزما لیکن دغه یا په موږ په وسره بدلو نه ولی ځکه دا بویزون دا د هغه افعال د هغه افعال جمع ده چې دغه مؤنث په وزن د تاسو راغلی ده قولا او سره راغلی تو ما قبل زما کو کسرا کې سات بدلانا واجب ہے ما قبل زما په کسری سره څه شي دی بدلول واجب دی لکه ابيض په وزن د افعل واخله دا صيغه د صفتی ده ندی مؤنث په وزن د فعلا او سره غلي د ابيض مؤنث څه دی فعلا او بيضاء اتو اب یها یا کو او سی نه بدلنګي یا په سره نه بدلو بلکې ما قبل زما په چا سره بدلو کسری سره وجوبن لہذا بویزون بویزانون کیبا بیا ما قبل زما چې کسری سره بدل شنو بیزون او بیزانون د دې شرط څلورم دریم شرط خلاصه ده سو چې دا صيغه به دا یا ساکن مخ کې په زما دا په سره اله بدلږي چې دا به د هغه افعالو جمع نه وي چې د کوم افعال مؤنث په وزن د چا سره ده فعلا او سره کدا د هغه افعال جمع چې مؤنث په وزن د فعلا او سره ده بیا بدلته ما قبل زمو په چا سره بدلږي تسری سره بدلږي سلورم شرط دا دی چې دغه یا به په صيغه د اسم مفعول کې د اجوفونه دا به د اسم مفعول په عین کلمې مقابله کې نه راغلی کداغه یا د اسم د اجوفو د اسم مفعول د عین کلمې په مقابله کې راغلی و نو بیا به د شي چل کیږي چې دا بیا به دا یا په چا سره نه بدلږي دغه سره بلکې دغه زما په کسری سره بدلږي دا زما په چا سره بدلی لکه مبيع دا په اصل کې څه شي مب يوعنو مب يوعنو یقول تقول ولا قاعده د وجنه حرکت د یام نقل کما قبل چاته مرکو با ته مرکو نو چې شي ته نه جوړ شو ما بوی عن ته جوړ شو چې شي ته نه جوړ شو اوس دلته دایا ساکینه مخ کې تزامه اوس یو سر یو سر ولا قاعده نه چلیږي ځکه دا یا په مقابله د عین کلمې د چا کې واقع شي دا اجوب یای اسم مفعول کې واقع شي نو دلته دا کو چې دا ما قبل زمي 50 سره دا ما قبل زمي 50 سره بدلو کثري سره نو چې شبته نه جوړ شي مبيع ته نه جوړ شي سلورم شرط دا دی وو یا اجو پی ای کې اسم مفعول کې عین کلمې کې مقابله مې نه وو کچر توی نو یا په زمه بنقل کې ما قبل ته ورکو دی یقول تقول قانون د وجنه فر فورا اس زمه منقولی کو کسره کې سات بدلانه واجب هي دغه زمه منقولی په کسره سره بدلول واجب دي لکه مبيع دا په اصل کې مبيوع ته زمکا یا قدمه نقل کر کې ما قبل کو دی دیا یا زمم نقل کړه ما قبل تم ورکړه پھر اس قانون کې نا پر زمم منقولی کو کسره سے بدل دیا زمم منقولی په کسری سره بدل کړه و او یا په منځ کې به التقاء ساکنین راغله نو و حذف نو مبيع ته جوړ شو او څوک بیا غدي کې اختلاف دي څوک وو حذف کوي څوک چې حذف کوي کوم حذف کې نو مبيعون ته جوړيږي او کوم يام حذف کې نو چې ته جوړيږي فيا حذف کې کنه نو مبيعون ته بجوړ شي بیا وو ساکن مخکې ته کثره ده د میعادون والا قاعده د وجه نه دا بیا په چا سره بځي یا سره بځي نه مبيع ته جوړيږي اور اگر یا کو حذف کر دی تو مبيع هو جائیږي پھر میعاد والا قانون کے تحت واو یا کو واو کو یا سے بدل دیں نو مبيع لکی جوړي نو د دې قانون خلاصه چې څه شو قانون د یو سر والا قانون د قانون حکم دی چې وجوبي بس اسانه ده ده چې کله یا راسي مظهره مظهره سمانه مدغمنی او ما قبل چې شي وي زمه وي دا یا به په سره بدېږي او شرط د چې دا په مقابله د پای ابتعال کې نه راغلي ویم شرط دا دی چې دا به په علای صفتی کې نه راغلي دریم شرط دا دی چې دا به هغه افعال جمع نه چې مؤنث په وزن ده څلورم سر دا دی چې دغه یا به کوم قابله د عین کلمې د اسم مفعول د اجوفو کې نه ده ورپسې دی قال ولا قانون دا قانون خو خپل ډیر اسانه دی قانون دی د قال ولا قانون د قانون حکم دی چې مطلب د دې قانون دا دی چې واو او یا متحرک وي او چې مخکې ته فتحه وي نو دا واو او یا په الف سره بدلېږي مثال به څنګه لکه قال قال پاسه چې چې قول واو متحرک مخکې ته فتحه واو بیا سره بدل کړي چې څه نه جوړ بعد پاسه چې چې شو یا متحرک ما قبل ته فتحه یا په الف سره بدل کړي چې څه نه جوړ قانون ډېر اسانه دی واو او یا متحرک مخکې ته نه فتحه واو یا په پتا سره بدلی فالک سره بدلیږي وجوبا نو لیکن دې کې یو څه شرطونه دي یو شرط دا دی چې دا واو او یا دا په مقابله د فای نه په مقابله د فا کلمې کې باندې راغلي دا په باندې فا کچه ته په مقابله د فا کې راغلي بیا باندې بدلی نو توعد او تيسرت نه خارج توعد دلته دا و متحرک ما قبل ته مفتوح تيسر کیا متحرک ما قبل ته مفتوح نه بدلو ولې نه بدلو ځکه دا څه شي لکه با مقابله کې راځي دیم شر دا دی چې دغه واو او یا با د ناقصو د عین کلمې په مقابله کې نه راغلي د ناقصو د عین کلمې په مقابله کې نه راغلي نو لهدا قویه او قویه نه خارج قاویه او قاویه دته د ناقصونه مطلب څه دی لفیف مقرون دی مراد دی قاویه دام لفیف مقرون دی قاویه ام لفیف مقرون دی نو قاویه کې دا و متحرک ما قول کې مفتوح قال شرع نه بدلو قاویه کې دا و متحرک ما قول کې مفتوح نه بدلو ځکه دا په مقابله د عین کلمې د چا کې راغلي دي ناقص کړو دریم شرط دا دی چې د حکم د عین کلمې د ناقص کې به هم نه حکم د عین کلمې د ناقص کې به هم نه حکم د عین کلمې د ناقص نه څه مطلب دی مطلب دا ده چې دا واو او یا خو ای اصل کې په لام کلمه کې خو د دې نه وروسته یو بل حرف راغلی نو دی و دې نه حکم نه دی کوم مقابله د څه کې کړی حکم د عین کلمې د ناقص کې به هم نه وي حکم د عین کلمې ناقص نه څه مطلب دی چې اصل کې دا واو او یا خو راغلی په مقابله د چا کې لام کلمه خو دې په سیروسته یو حرف راغلی دی نو دی وجنه دا لام کلمه لګ مخ کې زور کړی دا چې زور کې ورکی نو چاته ورسیږي لکه عین کلمې ته ورسیږي حکما مثال په تور باندې د دې بس مثال لکه ارعوا وا او ارعوا یا ارعوا وا او ارما یا او دلته د څه چل شوی دی چې دا ارعوا وا کې دا اول واو نه دی دلته دې کې خبره ده ارعوا راځي کنه نو دلته دا اول ارعا ووکه دا اول ووکه خبره ده دلته دا ارعا ووکه دا یو وو راغله دی نو دا اول وو دا اول واو خو په مقابله د لام کلمې کې راغلی خو د دې نه وروسته چی شی راغلی دی بل واو راغلی دی نو د حکمن په مقابله د چا کې کړی دی لکه عین کې کړی نو تلته دا اول واو متحرک ما قبل مفتوح الف شرع نه بدل کی ډیر ما یا کې دا اوله یا متحرکه مخکې فتو فتحه فالف سره نه بدل اصل کې دا خبره ده چې دلته په دې دویم واو کې اعلان وسی نو دی وجنه دا غیر وجنه په اول واو کې نو ار ار عواو ده دا دویم واو فالف سره بدل کې نو عواتی جوړ شي ار ما یا ده دا دویم یا فالف سره بدل شي نتیجه ته جوړ شي نو اوله یا هم د قشان تفاضل څلورم شرط دا دی چې دا واو او یا با روسته د مدی زائدی بے فائدہ معنا کبی نه هو دا بروسته د چانم نه راغلی الکه واو یا نه واو یا نه بروسته ماده زائده بم نه وی واو یا نه بروسته چی شم نه ماده سمانه حرف علت ساکن ما قبل حرکت د خپل جنس نه زائده سمانه چې الکه چی شی وی په مقابله د فا او عین لام کلمه کې نه وی راغلی لکه دلته سواد او بياض طويل او غيور سواد کې واو متحرک ما قبل ته مفتوح پالي سره نه بدو ځکه روسته تیتی شي راغله د الف ماده زائد راغله بياض کې یا متحرک ما قبل ته مفتوح پالي سره ځکه نه بدلږي چې روسته تیتی شي راغله دی الف ماده زائده راغله ده تویل کی و متارم عقبت مفتوح نه بدلو ذکر است یا ماده زائده راغله غیور کی یا متعارف عقبت مفتوح نه بدلو ذکر است و ماده زائده راغله او کده شي چلوي چې دا واو راغلی ماده د زائده ده خو هغه یو مفید معنا ده مفید معنا څه معنا معنا د جمع پیدا کوي یو بل شی پیدا کوي نو بیا دلته بدلیږي لکه تدعون تر لکه تدعون او تربینا دا تدعون فاصل کې تدعو تد تدعون و په طالب ما قلت مکتوب الف سره بدل کې استعمال ساکنه نه په مابین د الف او د واو کې الف هم حذف کړی شي ته نه جوړ شو تدعون تي او دا شان ته ترمینه دا فاصل کې چې شی ولکه ترمی یینو ورسته قیامه در اغلی ده لیکن چې شی د الکه دا یا مدد څه د فار اغلی ده دا یو مفید معنا د پاره ده هغه معنا د دې چې لکه تور مینه ده تور مینه دا پاسل کې چې تور ما یونو تور ما یونو تور ما یونو بیا څنګه چلو سو یا متاری ما قلت مفتوح طالب سره بدل کا اگر کرستنه و ما دراغله خدا و ما د څه د پاره غله ده یو فائدې د پاره څه فائدې د پاره غله چې هغه جمع ولا فائدہ ده په علم صيغه کې چې دا خبر راځي کنه دا قانون البته دا خبر اعتراض کې شوی دی چې دلته خو واو راغله د موای ماده او یې ماده تر راغله تا بیا هم حذف کړی هغه وایي چې دا وو ماده د خو وزن ته کلمه ده ولې ځان ته کلمه ده ځکه دا وو علامه ده ساده د جمع ده هغه ځان ته کلمه ده دا وو ماده د مقام سره تعلق نه لري ځکه دا وو او دا تورو دا تدعوون او تور ما یونه کې دا چې وو یا راغلي دي د څه شي دا د مستقله کلمه ده او دا علامه د جمع ده نو دلته دا غینه تعبیر په دې شي کړی دی چې دا یو فائدې د پاره راغلي دي نو دی وجنه الک دلته دا واو یا په الف سره بدل شي دي تلورم شر دا دی وا اور یا کې بعد ماده زائده به فائدہ معنا کا بینه هو و ماده زائده چې به فائدې راشي او دا غي سمانا ام نوي لکه سوادن کې و متحرک ما قبل مفتوح بیاض طویل کې یا راغله مد زائده غیور کې و مد زائده اور اگر اس واو اور یا کے بعد مد زائده مفید معنی لکه جیسے واو جمع کی صیغه میں جمع کا معنی پیدا دیتے ہیں تو تعلیل کریں گے باب علال کو لکه تدعون او ترمینا دا پاسل کې تدعا وو نو او ترما ینو نو ګوره دلته تدعون کې و متعارف ما قبل ته مفتوح فالف سره بدل شي اگر کده دین وروسته وای ماده راغله تور ما ینو دا یا متحرک مخ کې فتح فالف سره بدل کې اگر کده دین وروسته چی شي راغله دا یا ماده راغله دا واو یا کې الف کې سات بدلا کر التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دین تدعون او ترمینت نه جوړ شو تزق شردا د چې د دې واو او یا نه روسته الف تسنین راغله چی شي نه راغله لهذا دعوا کې نه بدلو دعا دعوا دعوا کې و متحرک ما قول سي مفتوح نه دی بدل کړي ولی ذکر ته تیسی شي راغله دی راما رمایا رمایا کې متحرک ما قول سي مفتوح نه دی بدل کړي ولی رسته تیسی شي راغله دی الف د تسنی راغله دی دغه شانته د دې واو یا نه بروسه الف د جمع مؤنث سالم هم نه راغله ولهذا عصوات او رحيات کې ځکه نه د بدل شي واو یا متحرک دي ما قبل چې مفعول ځکه نه د بدل شي چې څه څه راغله الف او الف د جمع مؤنث سالم راغلی دی دا رنګ ته د دینه الف نمبر واست یا مشدده بم نه راغلی او مثال به سم عصبي رحيي عصبي هو متارح رحيي یا متارکه ما قبل کې مفصول طالب سره نه بدلو ته روسه کې راغلی یا مشدد راغلی دا دا رب ته د دین روسه بنونی ثقلم نه کته قانون ثقله راغلی بیا هم نه اخشاون کې و متحرک ما قبل کې مفصول نه بدلو ځکه روسه نه ثقله راغلی دی اخشاینک یا اخشاینک یا متعارف ما قبل ته مفتوح فارغ سره نه بل څه کوو پرو ته چې راغله ده نو شکل راغله ده او دغه شان ته نه هم شرط ده چې دا کلمه په وزن د فعلا یا په وزن د فعلالون سره به هم نه کدا په وزن د فعلا او فعلالون سره نو بیا به هم نه بدلږي لکه موتان چې و متحرک ما قبل ته مفتوح نه بدلول ځکه کدا په وزن د چا سره ده فعلالون سره ده حیوان کې یا متحرک ما قبل نه بدلو ځکه دا په وزن د فعالالون سره ده سوارا او حیادا دي کې واو یا متحرک ما قبل مفتوح نه بدلو ځکه دا په وزن د چا سره ده فعالا سره ده او دغه شانته چې دا واو او یا په کومه کلمې کې راغلي وي دا د هغې کلمې هم معنا نه وي چې په کومه کلمه کې اعلان نکي دا واو یا چې په کومه کلمه کې راغلي دي دا د هغې کلمې هم معنا نه وي چې په کومه کلمه کې څه نه کیږي اعلان نکي کدا د شو چې د هغې کلمې هم معنا او چې په هغې کې اعلان نکي نو بیا هم دا واو یا په نه بدلي یا دې نه د شي تعریف شوی چې دا کلمه په معنا د لون او د چا سره نیول کا عیب سره نه که په معنا د لون او د عیب سره وا نو بیا به ملکه څه شي دی وو یا په خپل حالت باندې بدلیږي بنه مثال به څنګه لکه چې شی واخلا عابره واخلا وو متحرک ما قبل تی مفتوح په معنا د دې یو په یو سترګ باندې چړون دي سیدا یا متحرک ما قبل تی مفتوح سیدا په معنا دا غسړی تل کیږي چې کوټټي نو چون کې دلته دا عابره او سیدا کې معنا د چی شی د لکه عیب ده نو دې کې او یا دا په معنا د اعور او اسیت ده او په اعور او اسیت ده کې چې د اعلان نکېږي نو د وزن په عوره او سیده کې اعلان نکېږي او عوره او سی اعور او اسیت ده کې ولې نکېږي دا په یقول تقول کې معلوم شي دغه شانته دغه واو یا هغه فعل کې نه راغلی چې هغه غیر متصرف وي یعنی دا هغه فعل د عین کلمې په مقابله کې نه راغلی چې پاږي کې علال او دغه گردان ناراضي نو لهدا د دې وجنه ما اقوله واقول به کې یا قولو او بيعوا دا الک یا ما ادعاه ما ارماه کې دا دغه لك قول او بيع بيع دلته چی شي دی دا اعلان نکي ځکه دا په وزن د عین کلمې د هغه کلمې کې راغلي دي چې دغه اعلان یا دغه گردان راځي او کچې ته په لا کلمه کې راځي کوږي په دې باندې بیا اعلان کیږي مثال به څنګه لکه ما ادعاه ما ارماه دا فاصل کې ما ادعاه او ما اريمه ما ارميه یا متاوا یا متحرم ما قبل کې مفتوح الف سره بدل کړ واو یا د الف نه بدل راغله نو ما او یم په الف سره بدل ک نو ما ادعاه او ما ارماه کیږي تلو دولسم شر دا دی چې دا واو او یا د ملحقات د عین کلمې په مقابله کې نه کله ملحق د عین کلمې په مقابله کې وي دا واو یا بیا په الف سره نه بدلېږي مثال به څنګه لکه قوالون او بيعون لان قلصه په اصل کې قلصه وو قلصه یو تقلصه په اصل کې چې تقلصه یو یا متعارف عقل ته مفتوح علی سره بدل کړي دا ولې ځکه اگر کدا په ملحقات کې راغله خو ملحق دا کې راغله دا لام کلمه کې راغله دا ملحق څه معنی ملحق الحاق دي تل کېږي چې ته یو کلمه د بل کلمې سره هم شکل کې وزن کې سره برابرې نو د یوې کلمې په اخر کې یو حرف زیات کیږي نو الحاق دغه تعریف دی ښه چې موږ د څه کو د الحاق ثلاثي مجرد کې راځي ثلاثي مزید کې چې ثلاثي مزید ملحق یا رباعي مجرد پر یا ملحق رباعي مزید پر نو الحاق دي تل کې چې په زیاته ته یو حرف سره دا کلمه هم شکل او هم وزن د چا سره ګرځي رباعي سره ګرځي یو او بل دا چې معنا او خصوصیت د چی په کې پیدا شي رباعي په دې کې پیدا شي نو د ته چې ول کېږي ملحق ورته ول کېږي دولسم شرط دا دی وا او یا ملحق عین کلمې کې مقابله مینه کو دا وا او یا د ملحق د چاف کو کې نه عین کلمې په مقابله کې نه لکه قولول او بيعوع ملحق تر قربوس پورې اگر محق د لام کلمې په مقابله کې تو تعلیل کرانګي یا به اعلان کو لکه قلصا او تقلصا واخله دا په اصل کې قلصه او تقلصه یا په الف سره بدل کنو قلصه او تقلصه یا تجوسه الحاق کې آسان تعریف د الحاق یو آسان تعریف دا مونږ چې دا کلمه ملحقه ده که غیر ملحقه ده نو دا غي الحاق آسان تعریف دا دی ایک کلمه کې شکل دوسری کلمه کې سات ملانه د یوې کلمې شکل او صورت د بلې کلمې سره برابرولو لپاره کوئی حرف بڑا دینا یو حرف زیاتول لیکن اس حرف کو بڑھانے کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو معنی کی تبدیلی رانی سے لکا قول او بیعون کی شکل دا قولون او بیعون شکل چې موږ د قربوسون سره ملاو نو د قولون د قولون په اخر کې واو او لام زیات ک او د بیعون په اخر کې واو او عین زیات ک نو قولول او چې شته نه جوړ شو جس کلمې کې شکل ملای جای چې د کومې کلمې شکل سره ملای هغه ته ملحق ول کی او چې د چا سره ملاوي هغه ته شی ول کی ملحق به وی کی دیار لسم شر داده چې دا واو او یا د عین کلمې په مقابله کې د حرف سینه بدل نه راغلی دا واو یا د عین کلمې په مقابله کې د حرف سینه چې نه راغلی لکه شعر شعرون کې یا متعارف ما قبل کې مفتوح نه بدل ځکه دا د حرف سین نه بدل راځي شعرون دا اصل کې شجرون نو دا یا بدل د څان راغلی دا حرف سین چې جیم دی او دا رنګ ته کچته د لام کلمې په مقابله کې د حرف سین نه بدل راغلی بیا په اعلان کې لکه تزن او تقصا دا په اصل کې تزن نه تقصا زو بیا دا دویم نون او دواتم د بیا سره بدل کړو تزن یا تقصا یې جوړ شو یا یا متعالی ما قبل مفتوح پالیس سره بدل کو متزنا او تفسات نه شو قاعده د الف ولا قاعده د قاعده حکم دی چې شي قال او باع ولا قاعده د قاعده حکم دی وجوبي مطلب پیدا دی چې واو او یا متحرک او ما قبل ته فتحه نو دا واو یا په بدیږي په تاسو سره الف سره وجوبا خصوصتونه دي الکه یار لسبتونه دي چې په دې باندې دی وایو واو یا په مقابله د فا کلمې کې نه راغلي واو یا په مقابله د ناقص عین کلمې د ناقص کې نه راغلي واو یا په مقابله د حکم د چا کې عین کلمې د ناقص کې نه راغلي دا واو یا نرسته ماده زائده نه راغلي دغه شان ته رسته د دین الف د تسنیه نه راغلي دغه شان ته د دین رسته الف د چا نه راغلي جمع نه راغلي د دین رسته یا مشدده نه راغلي د دین رسته نون شکل نه راغلي دغه کلمه په وزن د فعلا او فعلانون سره نه او دغه شان ته دا واو یا په فعل غیر متصرفه کې د فعل غیر متصرفه په عین کلمه کې نه راغلي دا واو یا د ملحقات عین کلمه کې نه راغلي او دا واو یا د حرف سینه بدل نه راغلي د عین کلمه کې د حرف سینه څه نه راغلي بدل نه راغلي بل قانون د التقاء